وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مؤمن مسلمان لا الله رب العالمین په مصايب او مشکلات باندې اجر ورکړي که معمولی مصیبت هم ورلورسی د صبر وکي او د الله حمد وایي نو الله رب العالمين په دې باندې د له اجر او ثواب ورکوي د اولاد مرګ خو بیا یو لوی مصیبت او غم دی په دې چې مسلمان صبر وکي او د الله حمد وي نو صحیح حدیث د ترمذی کې راغلی چې الله رب العالمین ملائکه لوي چې د په جنت کې یو کور جوړ کړي او دا غي نوم کې د حمد کور بیت الحمد او کوم ماشوم او حمل چې د زنانه ځای شي نو کدا د سلورو میاشتو وي یا د دین سیوا نو دا احکامات خو بیا د لوی ماشوم په شان دي صحیح قول د اهل علم دا دی کوم چې د صحیح حدیثو نه ثابت دی چې د لبه غسل ورکول شي کفن به ورکول شي جنازه به پکېږي او که د څلورو میاشتو نه کم وي نو دغه شان به چرته دفن کی بغیر د تغسیل او د تکفین او د جنازې نه او کم ماشوم چې د څلورو میاشتو نه سیوا حمل ضایع او ساقط شي نو حدیث کې راغلی د ابن ماجه حدیث دی ان السقط ليجر امه بسرره الى الجنه اذا احتسبته کومه ټوټه چې د حمل ځای شي نو دا به د خپل مور د پاره شفاعت کوي او جنت له به راکاږي چې کله هغه صبر کړی او الله رب العزت نه د ثواب امید لرلی او باقی په مصائب باندې الله رب العالمین خپل بندگانو لا اجرونه او ثوابونه د نیت مطابق ورکړي هذا والله تعالی اعلم